البدل تابع مقصود بما نصب إلى مرجوعه وهو بدل الكل والبعض والاستعمال والغلط قسم چې نسبت مطلوب څه وایي دا هغه چې نسبت تابع ده او مقصود کی نسبت چې ده هغه تابع ده نه مطلوب بدل هر هغه تابع ده چې کوم چې نسبت مطلوب څه وایي دا هغه نسبت تابع ده څه وایي او مقصود کی نسبت تابع ده نه تابع مقصود دا هر هغه تابع ده چې مقصود په هغه چې سره چې کوم چې سره کوم چې هغه چې سره چې د کوم چې نسبت په لایسه وایته مضبوطه دونه دا مضبوط په خپل باندې مخصوص نه ده بلکې خص تابع مخصوص نسبت ده مضبوط صرف د توکیل او د تمهید لپاره دي بیا دا بدل په خپل کور کې څلور قسم یو بدل الکل دی بل بدل البعض دی دریم بدل استعمال دی څلورم بدل غلط دی څلور قسمه بدل دی بدل الکل بدل البعض بدل الاستعمال بدل الغلط بدل الکل دی توای چې مستاق د بدل بعینه مستاق د مبدل مستاق د بدل بعینه مستاق د مبدل سمانا چې په کوم شی باندې بدل صادق کیږي بعینه باغی باندې مبدل منه هم صادق کیږي مثال به څنګه لکه جاء ان زید اقوفا اوس ګوره دلته دا زیغ مبدل منه دی اخو ته مضاف مضاف له ورنه بدل واقع شو اوس مصداق ته مبدل منه چې زید دی یعنی مصداق د بدل دی چې اخو ته دی یعنی زید چې په تا باندې صادق کیږي یعنی په هغه باندې چې هم صادق کیږي اخو ته هم صادق کیږي مصداق د بدل بعینه مصداق د مبدل منه دی دې ته ویل کېږي بدل الکل او دویم بدل الجز دی بدل الجز دې ته ویل کېږي چې مصداق د بدل دا جز د مصداق د مبدل منه پس دا مصداق د بدل دا جز د مصداق د مبدل منه لکه سولې بزید صوبه سولې بزید ضرب زید رأسه دا ضرب فعل زید مبدل منه رأسه مضاف مضاف له او نبدل واقع شوی دی نو مصداق بدل بعینه مصداق مبدل منه دی او دریم قسم ته بدل استعمال دی بدل الاستعمال دې ته ویل کېږي چې دا بدل مستمل وي په مبتل منه باندې نو مصداق د بدل نه عین د مستاق د مبدل منه دی او نه مستاق د بدل دا جز د مستاق د مبدل منه نه بلکې دا بدل مشتمل دی په مبدل منه باندې لکه سورې بازید صوبه د زید نه جامع وستل سوي دي وردا زید دا صوب چې په تا باندې صادقي دي نه خو عین د زید سره نه دا صوب د زید نه جز دی بلکې دا صوب په زید باندې مشتمل دي او دریم قسم څلورم قسم تبادل الغلط دی بدل الغلط دی څه ویل کېږي دا بدل مستد د خدای نه ذکر کړی شي دا بدل مستد د خدای نه ذکر کړی شي لکه ته وای چې دغه مررت برجل د تیر شم په چړي باندې اي حمار نه لکه دا حمارو بیا دا خبره ده چې بدل او مبدل منه کله دواړه معرفي وي کله بدل او مبدل منه دواړه نکری وي او بدل او مبدل منه دا مختلفین امراتلی شي بدل معرفه مبدل منه نکیرا یا بدل نکیرا او مبدل منه معرفه نو څلور صورتونه په دې کې جوړيږي یا دا خبره ده چې بدل او مبدا دا دا سلور شوه تا یا په بدل الکل کې دي یا په بدل الباس کې دي یا په بدل استعمال کې دي یا په بدل الغلط کې دي نو سلور په سلور کې شپاره سوال نو ټول شپاره استعمالات په دې کې جوړي خدا خبره ده چې کله مبدل منهم معرفه وي او بدل نکره وي نو توصیف د بدل واجب دی کله چې مبدل منه معرفه وي او بدل نکره وي توصیف د دې نکری واجب دی ولی واجب دی د دې لپاره چې مزیت د فرع رانه چې په اصل باندې یا چې کوم مرتبه د مقصود دا کمن چې د غیر مقصود نه ولی ځکه چې کله بدل مبدل منه معرفه وي او بدل نکره وي هلته مقصود په نسبت کو بدل دی البدل تابع بدل هر هغه تابع دی مقصود چې دی مقصود دی ایمان او سبا الی مطبوعه فاغه چې سره د کوم چې نسبت سره تابع مقصود بما نسب الى مطلوبه بدل هر هغه تابع دی چې د مقصود دی د هغه څه سره چې د کوم چې نسبت سره مربوط ده دونه نه داخله مطلوب مطلوب مقصود نه ده سمع بدل حرف غصابه دا مقصود بما نصب دا مقصود په هغه سترا چې د کوم شي نسبت کړل شوی دی مضبوطه دون او خپل مضبوط مقصود نسبت کړه او هو دا بدل چې د اربع انواع څلور قسمه ده یو بدل الکل ده بل بدل البعض ده دریم بدل الاستعمال او غلط څلورم بدل غلط ده فالاول بدل الکل تعریف دا ده چې مدلوله مدلول الاول چې مدلول دې بدل بعینه مدلول دې مبدل منه وي اي يتحد ما صدق عليه د څوړو په منځ کې اتحاد په څه دخیل چې په کوم څه باندې مبدل نه هو صادقېږي باغې باندې بدل صادقېږي په کوم څه بدل صادقېږي باغې باندې مبدل نه هو صادقېږي واسانی اذن قسم ته بدل با صادق کېږي جزئه هغه دې پرتي کی چې مدلول د دې بدل دا جز د مدلول د مبدل منه نه مصداق د بدل دا جز د مصداق د مبدل منه والثالث بدل الاستعمال ساکن کی بینه کما بین دې بدل کی و بین الاول او کما بین دا اول کی چې مراد نه مبدل منه ده ملابسه تعلق بغیر ما بغیر هغه ډول صورتونه یعنی تعلق نه تعلق د کلیت دی نه تعلق د جزئیت دی بلکې علاوه د دې نبی نه علاوه د دې نه تعلق کې شه ده لکه هغه دا چې دا بدل مستمل کو مستمل کو باندې والرابع او سلورم قسم ان تقصد الیه بدل غلطی نو الکی چې تقصد کې دی بدل کا بعد رسد دین عن غلط تا چې ته غلط شوی خطا شوی بغیره بغیر د بدل نه یعنی دا ونه چاول کوم مبدل منه ذکر کې بیا پاغي کې خطا چې ته یا خط بدل ته وکړي لکه مرات برجل تاول رجل ذکر ته په دې کې خطا شي بیا د خط صحیح طرف ته وکړي چې هي ماري ويكونان معرفتين کله دا بدل او مبدل منه دواړه معرفه وي ونکره ترني کله دا بدل او مبدل منه دواړه نکره ومختلفتين کله مختلفتين من نصوص دې کې جوړيږي چې کله مبدل منه نکره بدل معرفه یا مبدل منه معرفه بدل نکره وي ودا څلور صورتونه په بدل الکل کې راځي په بدل باز کې راځي بدل استعمال کې راځي مثال به څنګه وي لکه دواړه چې معرفه لکه زید او اخو کې زید معرفه ده او اخو هم معرفه ده زید راسو کې واقع دا زید په مسلمانو راسو بدل ده دا بدل وجود ده په دواړه معرفه دي زید علمه دا زید مبدل منه دا علمه بدل ده دا بدل استعمال ده بدل او مبدل منه دواړه معرفه دي او زید الحمار الحمار کې زید مبدل منو الحمار بدل دی دواړه معرفت دي دا بدل غلط مثال دی چې دواړه د کړي لکه مررتو برجل غلام زید دی غلام لزید دا رجل مبدل منه او غلام ورته بدل واقع شوی دی دواړه نه کړي او یا د شوی لکه مررت رجل راس له راس له رجل راس له دا رجل مبدل منه راس بدل واقع شو دی رجل نکره دی راس نکره دی بدل بعض والا مثال دی مررت برجل له علم ودار رجل مبدل منه علم بدل دی دواړه نکره دی مررت برجل الحمار دا غلط دی ادوار نه کیږي او چې په مبدل منه معرفه دا هر یو د او بدل نه کړي بیا یو د معرفي نه راخلا یو د نکري نه راخلا د څلور مثالونو کې نو دا د دغه مثال د معرفي او ولا ويكونان واذا كان نكره لكلا دا بدل نکړي من معرفت دا مبدل منه نه چې مبدل منه په کې معرفه ده فنعت لازم د توصیف د نکری واجب ده ولې توصیف د نکری واجب ده ځکه چې الک مرتبه د مقصود ثمن چې د غیر مقصود نه ځکه بدل اصل مقصود به نسبت ده لکه بن ناسیتی ناسیتین کاذبتین الناسیت مبدل منه معرفه د ناسیتین بدل نکره د توصیف په کاذبتین سره دی ويكونان ظاهرين ومثمرين ومختلفين او کله کله د څه چل کیږي چې بدل او مبدل منه دواړه شي ظاهر وي لکه مثال به څنګه دا ان زید اخوک ومثمرين کله بدل او مبدل منه دواړه شي وینه کوي لکه د شی وای ضربت زید ضربته یاو دا بو ضمیر مبدل منه او یاو نسی چې واقع شوه ده بدل بیا مبدل منه سره د بدل نه دا به مفعول به واقع شي د ضربته د پاره نو دلته دواړه مبدل منه او بدل دواړه ضمیر واقع شوه ده ومختلفان کله مختلفان هم راځي چې علاقه بدل اسم ظاهر وي مبدل منه ضمیر وي یا بدل اسم ضمیر وي مبدل دا مبدل منه اسم ضمیر او بدل اسم ظاهر راغلی وي علاقه دام راتلای شي مثال به دې څنګه چې دا دغه بدل د زمير راغلی دی چې ظاهر نه لکه ضربت زيدن ياه ضربت زيدن ياه کی دا زيدن اسم ظاهر مبدل منه ياه دا اسم ضمير له نه بدل واقع شوی دی او یا چې مبدل منه ضمیر وی او بدل ورنه اسم ظاهر راغلی وی لکه ضربته اخاک کې ضربته کې ځکه مبدل منه او اخاک ورنه بدل واقع شوی دی نو لہذا د دې وجنا د څلور قسم راتلای شي هم په بدل الکل کې هم په بدل الباس کې هم په بدل استعمال کې نو سپاړه صورتونه په دې کې لیکن دومره خبره ده ولا يبدل ظاهر من مضمر بدل بكل الا من غائب دا اسم ظاهر چې دا بدل واقع شي د اسم ضمیر نه او بیا دا بدل الکل واقع کیږي نو دا بدل ضمیر د غائب نه واقع کیږي ولی پر ضمیر د مخاطب نه بدل الکل نشي راځي ضمیر د متکلم نه بدل الکل نشي راځي ضمیر د مخاطب نه ول نشي راځي ولی که ضمیر د مخاطب نه بدل الکل اسم ظاهر راځي یا د ضمیر د متکلم نه بدل ورکول اسم ظاهر راځي نو اسم ظاهر کې دا په حکم د غایب کې دی اسم ظاهر په حکم د څا کې دی غایب کې دی په دې باندې پیږي په دې باندې دا زید نه ده دا په شان ته هو ده ولی ځان ته هو ده چې دا دغه ځای نه بیا بل ځل کوم تعبیر کوو څا هغه په څا سره کوله هو سره کوو باندې سره نه کوله ټول اسماء ظواهر دي اصل البيان کې سم قسم د ثواب یو ناس بیان دی اصل کې بیان چاته ویل کېږي تابع غیر صفت دا هر هغه تابع د صفت نه دی واقع شوی او یوزح مدو وضاحت راولي په خپل مدو تاریخ دا بیان دا دی چې دا هر هغه تابع دی چې د صفت نه دی واقع شوی وضاحت په خپل متو کې راولي لکه اقسم بالله ابو حفص عمارا اقسم فعل اب الله جار مجرور متعلق ابو حفص دا په مبین دي عمارا به اصل بیان دي مبین سره اصل بیان نه دا په فاعل دي دا اقسم د بارا نو ګویا چې کله په اسم او هو اشهر اسم او چې بیان هغه شی واقع دي چې په دوه اسمونو کې کوم یو ډیر مشهور دي مثال په تور باندې دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کنیت دی ابو حفص لیکن دا مشغیر مشهور دی او عمر مشهور دی چې کله ته ابو بین او بیان واقع کړي نو علاقه غیر مشهور په مبین دي او علاقه معروف او مشهور باغی د فارسی څخه بیان بیا چاویل چې اصل بیان او بدل کې فرق نه څرګواړی یو شی نو ته راځي هغه باندې راځي نه اصل بیان او بدل کې فرق دی هم مانن فرق تا هم لفظن فرق تا لفظ مانن څه فرق دی تاریخ نه بدل بدل هغه تابع دی چې د مقصود نسبت دی مضمون مقصود نسبت نه اته بیان دا غتابې ده چې د صرف وضاحت په مضمون کې راولي نو مقصود مقصود نه د صرف وضاحت په چا کې راولي معنی فرق ایستا لفظي فرق دا ده چې په دې قول د شاعر کې ذکر شوی دی چې انا ابن تارک الذکری بسری علیه غیر ترقبه قوعا انا ابن تارک الذکری د زوی ما د قاتل هغه قاتل څوک دی فکری بشر دی ورته دا بيبي مبين دی او دا بيبي نو نتي سواقي شو دی بيان واقع شو دی دا اوس بدل نشي واقع کېدل ولی ځکه کدا بدل واقع شي نو بدل په حکم د تقدیر د عامل شي دی کدا بيبي عام بدل واقع شي د بيبي نه دا بيبي خو مصاف دی تاریخ مصاف دی بيبي مضاف الیه دی نو دا اثر کې ذکری با کدا اسم د فکر نه بدل واقع شي نو علاقه بیا دا بدل خو په حکم د تقریر د عامل کې دی نو بیا بسې چې اثار کې بسین بسې نه جوړ شي او اثار کې بسین په دسا په شان ته ترکیب کیا لتا الزاربو جیدین په شان ته او الزاربو جیدین ترکیب خو جائز نه ولې نه جائز ځکه اضافه چې لفظي مونږ ویل اعلی جائز چې مفید د څه لپاره تخفیف د لپاره دی دلته تخفیف راځي نه نه لهدا د دې وجه نه اثار کې بسین تخفیف هم ناجائز دی دې وجه د تدې ته بدل واقع کېدل نه دي لہذا دا چې موږ وکړو چې موږ ول دې چې دې دغه دې د اصل بیان واقع شوه دې چې د د فکر لپاره نه دا چې بدل واقع اصل البيان چې بیان ثابت نه ثابت ویل کېږي غیر صفاتین چې دې صفات نه وي دې خو مطبوع وضاحت راولي په خپل مطبوع کې مثل اقسم بالله ابو حفص عمر اقسم فعل بالله جار مجرور متعلق ابو مضاف حفص مضاف له مضاف سره مضاف له نه مبين عمر بیان عمر بیان مبين سره د بیان نه دا په فاعل اقسم د پاره اقسم فعل سره فاعل نه دا جمله فعلیه قسم او فصله او فرق په مابین د دې اصل بیان او فصل او فرق د دې من البدل د بدل نه لفظا په اعتبار د لفظ نه لفظا کې د تکلیف دو لأن الفرق بينهما في المعنى معروف مطرد ادا فرق د دې ډول په منځ کې معنی چې د هغه کې چې د اکثر معلومه د تعریف نه کېدنه هغه دا چې بدل کو مخصوص دی نسبت وي مبدل منه کو توصیه او تمهید لپاره ذکر شوی دی او عطف بیان غیر مخصوص دی نسبت وي مثال په مخصوص چې شی په عطف بیان کې مذکور وي او ذکر د تابع چې دا صرف د اضافه او ذهب د مذکور لپاره دی لکه انا ابن طارق المصري